قال حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني سبيعة وهو مولى لبني سدوس قال حدثنا سليمان التيمي عن ابي مجلس عن كيس بن عباد قال ها حضرت قیس ابن عباد رحمه الله د بدر حالات بیانوي قال دوی د خپل شاګردانو ته چې قال علی مونږ ته حضرت علی وی قیس ابن عباد وی مونږ ته خپل استاد حضرت علی وی چې فینا نزلت زمون په باره کې نازل شوی دی هذه الآیتو دا آیت مخکې هم تیر شو دی بل روایت کې مرازی شپږ کسانو د دغه شپږو کسانو په باره کې دا راغه نازل شو درې یو طرف ته مسلمانانو بل درې چې دی بل طرف ته کافرانو مسلمانان حضرت عبیده د رسول الله د تر زوی دی حضرت حمزه د رسول الله محترم تر دی او بل طرف ته چې دی حضرت علی رضی الله تعالی عنهم دام د رسول الله د تر زوی دی دادی بل طرف ته عتبه دی شیبه دی دا دواړه سره رونه دي او بل چې دی هغه ولید ابن عتبه دی دا شپږ کسانې ګوره میدان ته راوتي دي دا هم جنگیږي دا هم جنگیږي الکه سره جنگیږي دا درې دې د پر جنگیږي چې د الله دین غالب شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې په دالک وطن کې راشي دا درې د دې د پر جنگیږي چې د الله دین ختم شي او د رسول الله طریقې رانشي چې د رب دین غالب شي یو ډله وایي چې د رب دین هغه مغلوب شي ختم شي حدثني يحيى بن جعفر قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابي هاشم عن ابي مجلس عن قيس بن عباد سمعت ابا ذر قيس بن عباد وي سمعت ابا ذر ما وریدل د ابو ذر غفارینا او دا خبره به کلکوله یقسمو هغه به قسم کو چې په الله مې دې قسم وي چې لنزل لنزل هؤلاء الآیات چې خامخا نازل شوي دي دا آیاتونه دا دغه نه دي هزانې خصمانې دا نازل شوي دي فی هؤلاء الرهت په دغه جماعت کې په دغه ډله کې دغه ډله نه ده هغه کمه ده الستته چې هغه شپږو دغه شپږ کسان دي درې مؤمنان درې کافران یوم بدرین په نوز د بدر دا بیان کو نحوه په شان د مخکینی روایت لکه قیس ابن عباد چې د علی نه روایت کو نو دلته کې دقه قیس ابن عباد د ابو ذر نه کوي هذان خصمان اختصمو فی ربهم دا چې دی نزلت دا نازل شوی دی فی الذین په باره د هغه خلکو کې برزو چې هغوی میدان ته راووتل یوم بدرین پر ورځ د بدر هغه میدان ته چې راوتي و هغه څوک دغه شپږ کسانو روتي دا کافران مخکې وو حمزه یو حمزه دی و علی او بل علی و عبیده ابن الحارث او بل عبیده ابن حارث حارث دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشر ترو دا یو طرف ته درې مسلمانان و عتبه و شیبه او بل عتبه او شیبه ابن ربیعه چې دا دواړه زامنو د ربیعه او دریم ولولید ابن عتبه او بل ولید ابن عتبه دا شپږ کسانو د دې باره کې په ورځ د بدر باندې دا نازل شو حدثني احمد بن سعيد ابو عبد الله قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال ابو اسحاق وی واقع بیانې سأل رجل البراء تپوسو کو یو سړی د حضرت برا ابن عازب نه ابو اسحاق وی تپوسو کو سوالو کو یو سړی د حضرت برانا هغه نه خو یې تپوس وکړو خو ما څه کول و انا اسمع او ما دا خبره اورېده د دې سوال کوونکي خبره مې اورېده او چې برا وته جواب ورکنو ام مې اورېدله و انا اسمع برا وی ما اورېده سوال یو سړی وکړو د حضرت برانه د سشي چیرې حضرت علی بدر ته حاضر شوی او کنه حضرت علی غزوه بدر ته حاضر دی کنه اشهد علی آیا حاضر شوی او علی اشهد علی آیا حاضر شوی او علی بدرانه بدر ته وای خدای دې په خیر کا ازيري خو معمولی دا میدان ته وروته او میدان ته هغه درې کافران چې وروتل او چیلنج مسلمانانو ته ورکه دی وروت قال براوته وی بارزه دی میدان ته وروت ها دومره دا وظاهره ظاهره دی ته وی چې ډبل زغری وای چې یو زغری د بل زغری د پاسه چولی و ډبل وظاهره او د یو زغری د پاسه یې بل چولی و او میدان تو وته پټو قنا حقا په حق د ستاسو د حاشیه کې هم په هغه ځای حواله ورکړې ده چې زما او د امیه ابن خلف سره خپلو کې لیکل وکړل عبدالرحمن وی ما ورته ووی چې په مکه مکرمه کې به ته زما د هر څه حفاظت کې او په مدینه منوره کې که ستا مال راځي یا بل څه راځي زه به د هغې حفاظت کوم په مکه مکرمه کې زما د مال د بچو د هر څه ته حفاظت پکې او په مدینه منوره کې به زه ستا د مال او د هر څه حفاظت کوم دا مې ورسره لیکل وکړل چې لیکل مې ورسره وکړو ختم چې لیکو دا مخکې بخاري کې مونږ ویلو کېدای شي تاسو نه یرمي نو چې ختم لیکو نو د جانبینو نامم چې لیکل نو ما نامه راله عبدالرحمن امیه انکار وکړه چې رحمان خو زه نه پیژنم ما ته خپله زاړه د جاهلیت نامه ذکر که نو غالبا د ده په جاهلیت کې نامه عمر وه که داسې څه وه عبد ابن عمر و عبد ابن عمر وی ما ورسره دا خط ولیک چې زه په مکه کې ستا حفاظت کوم په مکه کې به ته زما حفاظت کې مدینه کې به ته ستا کوم دی بیا بد نصیب دغه ته راغلی و بدر ته چې بدر کې کافرو شکست وخوړه دا متختید د صغره کې هلته پټ ناستو ما ته جواب راولیک چې زه دغه ځای کې ما بس ما به وباسي وی چې دا سه ټکه نه غرمه شو خلک ود شو زه ورلم ورته مې وی راځه دا وخت دی اوس دیم دی او سره زویم دی امیه مخ کې دی زوی رستو دی زی په منس کې چې ګورو دلته بلال راغی او چې بلال راغی امیه ولید اواز یو کشی یا لل انصار انصار ځان را ورسوي او که نن امیه خلاص شو نو زه ناکامیاب یم روره چې پرې رالل نو وایي ما وله دا زوی ورستو کو د ده دا زوی نه دی چې زه دا به سره ټک ټوک کی او دی به وباسم هغه چې دی زوی ټک ټوک کولی مړ کو دا غټ سره تلی نه شو غټو واپس راله لوسه دی مړ کو نو وی الته مخکې تیر شوی دی داسې ما وته وی چې اوبروکو پریوزه بل طریقه نشته وی دی پریوته زه په د پاسه پریوتم چې ما حفاظت کو دا بلال او دا ملګری رالل او د لاندې نه په دغه باندې دغه کو په تور باندې وو مخکې تاسو ویلیو په یو تور زما د قدم باندې مولګی زما لا قدم پرې کده بیا رستو خلکو ته خو چې دا وګوره بلال زوالې ما نه هغه واقع بیانوي قال عبدالرحمن وی کاتبت امیه ما لیکل وکړو د امیه ابن خلف سره وسره می لیکل کړیو چې تبا په زما په مکه کې حفاظت کې زبستا مدینه کې کومه فلما کان یوم بدر کله چې موجود شو ورځ د بدر فلما کان یوم بدر کله چې موجود شو ورځ د غزوه بدر نو فذكر دی عبدالرحمن ذکر وکړو قتله د قتل داغو چې دقسې بیا خلک رالل او دیم قتل که وقتل ابنه او قتل د زوی د هغه د ده زوی دی د هغه نامه وه علي دی ورته ورمخکې که هغه هم وله مړ که او بیا د امیه هم دغه که فقال بلال دی کې بلال خبر شو فقال بلال نو بلال وی لا نجوتو ما به نجات نی مندلې ان نجا امیه کچر نجات موند امیه ځکه دا ډېر لوی ظلمونه کړي بې اندازې د حضرت بلال سره وایي دا ظالم موږ له نن په ګوتو راغلی دی او که دی خلاص شو زه بس دغه ما به نجات نه موندلی حدثنا عبدان بن عثمان قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود روایت کوي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه انه قرأ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت وکړو والنجم د سوره نجم په سوره نجم کې سجده ده ګوره دا یو باس دی چې سوره نجم کې سجده شته که نشته مونږ وایو او شته وګوره هغه د حدیث کې دي فسجد بها رسول الله د دغه وجه نه سجده وکړه وسجد من معه او سجده وکړه هغه چا چې د ده سره و په دا مجلس کې چې څومره کسان و هغوی هم سجده وکړه اصل کې دا و چې رسول الله تلاوت شروع کړ څه عجیبه اثر و چې اثر و نو دومره اثر یې پې وکړو چې رسول الله خو سجده ځکه وکړه چې تلاوت یې وکړو مسلمانانو ځکه وکړه چې په هغوی دغه دی چې سړی سجده د تلاوت اوري کوي په دې کافر هم داسې اثر وشو چې هغوی یې وکړه یو روایت کې داسې هم راځي دغه زمانه کې ابو جهل چې دی چکر له شام ته تللی و شام ته نو دی نو نو دې خلکو بیا ایمان هم راوړو چې دا سجدې وکړئ یو امیه ابن خلف و هغه کې تکبر او غرور وایي مړه زه نشم کولی سجدې داسې کاڼي راواغېشتله به داسې وی مال بس هم دا کافی دی دا غرور او تکبر نو پیغمبر اسلام سوره نجم وی سجده وکړه داغي او سجده وکړه داغه سره ممعه تاسو ویلو من الناس والجن که خیال مو په دغه مجلس کې چې څومره انسانان واغوی موکړه پیریانو موکړه غیر ان شیخا خو دومره دی چې یو بوډا سړی و اخذه کفا من تراب هغه راواغشته یو ورغوی یو چون د خاورو او فرفعه الى جبهته او چتې کړې دا خاورې خپلې تندی ته او داسې کړې او فقال وی وی یکفینی هاذا کافی کیږي زما د پاره دا بس سر په ځمکه کې خو دې نشم قال عبد الله عبد الله ابن مسعود وی چې دا متکبر او مغرور فلقد رأيته ما دی ولید بعد او پس د دینه قتل کافره چې هغه قتل شوی کافر اخبرني ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن هشام عن عروه قال حضرت عروه دا د حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ زوی دی ښا عبد الله ابن زبیر عبد الاوروه ابن زبیر قال دی وی دا عروه وایي دا د د کشر زوی و اخر وخت کې دا پیدا شوی و وایي کان فی الزبیر و زمونږ په پلار حضرت زبیر کې سلاسو ضربات درې ګزارونه به سیف د تورې زمونږ پلار حضرت زبیر هغه کې چې دی د تورې درې چاپونه او درې او سمې کندې وې کندې دې ټکي ته ګورئ په حضرت زبیر کې وو درې ګزارونه د تورې اچاپونه وو دا درې چاپونه د کم ځای نه راغلي وو احداهن فی عاتقه په دا دریو کې چې دی یو په دې عاتق کې وو عاتق د دې دوو ګو منځ کې دغلته لاندې دا د سټ لاندې د دوو ګو منځ کې یو ګزار دلته قال عروه وی چې ان كنت لادخل اصابعي ما بدن کول خپل ګوتې دا دومره کنده و پکې چې ما به وړوکی هم پلار سره به مې ټوقې کولې دا ګوته مې راواغشته او په دغه دغه کې نه ده چاپه چې وه دا کنده دې کې به مې دننه کولې دا درې گزارونه د کم ځای نه راغلي قال عروه وی زوریبه سنتینې وهلې شوي او دوه گزاره یوم بدر پر ورځ د بدر و واحدتا او یو گزار والی شوی یوم یرموکا پر ورځ د غزوه یرموک دلته دا یاد ساتي ښه درې گزارو روایت کې سره لل په دې دوو کې په دې دریو کې دوه گزاره شرط والی شوی بدر کې رسو بل شان را روانه ده او یو گزار دغه کې والی شوی په غزوه یرموک کې یرموک مشهور یو جهاد تیر شوی دی عظیم جنگ تیر شوی دی د حضرت عمر صاحب زمانه د خلافت ته خکلی خبره دا ده چې پنځلسم کال د هجرې دی د هجرت پنځلسم کال دی حضرت عمر خلیفه دی اسلامی فوج چې دی تلی دی او د روم سره په شام کې جنگیږي چې شام کې جنگیږي ابو عبیده ابن جراح د اسلامی فوج امیر دی کمانډر دی دا دمشق نه دی دا علاقې ته واغشتي دا نن چې کوم د فلسطین علاقه ده او دا علاقه د قضای کې یو علاقه ده یرموک ورته وایي په دې یرموک کې چې دی یو عظیم جنګ وشو عظیم چې په اسلام کې دونه بل لوی جنګ نه دی شوی او عظیم جنګ یې دا و خدای خبر چې فوجونه به څومره مسلمانان په دې کې څلور زره شهیدان شوي دي سلور زره مسلمانان په دې کې شهیدان شو کافران کافران چې دي ستاسو حاشه کې وي نورو کتابونو کې دي یو لک پنځه زره دا پکې کافران قتل شو سلویخ زره پکې کافران قیدیان شو دا یو جنگ شوی و او کمانډر ما وی د دې ابو عبیده ابن جراح او الله تعالی روم ته بیا دغه ورکو شکست نو اس دلته دی په حضرت ابو هغه کې زبیر کې درې چاپې وی گزارونه په دې دریو کې چې دی دا دوه گزاره د چلته چرته خوړلیو بدر کې او دا یو گزاره چرته خوړلیو یرموک کې ما وی دا به یاد ساته خرست بل شندرا روانه ده ها قال عروه عروه وی دا بیا رستو بل واقع ده عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ نه دی د مکی مکرمه حاکم دی گورنر دی او عبدالملک چې دی عبدالملک ابن مروان دا بادشاه حجاج ابن یوسف د دې علاقې د فوج کمانډرو حجاج ابن یوسف چې حمله په مکه مکرمه وکړه نو عبد الله ابن زبیر قتل کړ او داغه چې څومره مال او سامانو هغه ضبط کو دغه ته ولېګو عبد الملک ابن مروان ته ولېګ هغه شام ته ولېګ نو هغه بیان کوي عروه وایي زه بیا لاړم عبدالملک ابن مروان سره ملاو شوم وی ما وته وی هغه زما د پلار چې کومه توره تاسو سره ده اماله راکې قال عروه عروه وی وقال لي عبد الملك بن مروان او وی ما ته عبد الملك ابن مروان دا بادشاہ دی حين قتل عبد الله بن زبير کله چې قتل شو عبد الله ابن زبیر زما پلار زما رور عبد الله ابن زبیر هغه قتل شو ما ته وته وی چې زما د پلار توره نو دراته سووي چې یا عروه اے عروه توره خو غوهړې هل تعرفو سیف الزبیر آیا ته پیژنې توره د زبیر د خپل پلار توره چې دا څه وخت کې عبد عبد الله سره وکنه هغه پیژنې نو قلت ما وتوي چې نعم او د پلار توره زه پیژنم قال دغه راته وی دی عبد الملک فما فيه سنخه د پاغي کې فما فيه پاغي کې سنخه ده قلت نو ما وتوي فيه فلتن پاغي کې کندم والدي فله دې ته وایي چې دا تیره شي باندې شي ووهې نو دې تیره دغه کې کندموالی راشي ټکونه دا توره چې دا دا تیره مخ چې حضرت زبیر پر ډیر گزارونه کړیو نو دې کې دغه راغلیو کندموالی فيه فلتن پاغي کې څه د کندموالی دی ښه او فلها او پاغه دا کندم دا دې دا کندم والی لګیدلیو یوم بدرین پرز د غزوه بدر زما پلار زبیر په دې توره باندې وهل ډیر کړیو نو د دې وجه نه دا مخ نه دی دی اوړېدلی نو قال عبد الملک راته وایي چې بالکل صدقته رښتیا دی وی او بیا د خوشاله د پر یو شعر وی بهن فلول من قراء الكتائب بهن فلول من قراء الكتائب دا پخوا یو شاعر شعر ویلی دی او د خپل قوم صفت کوي وی لا عیب فیهم غیر ان سیوفهم لا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قرائل کتائبی وی زما په قوم کې څه عیب نشته لا عیب فیهم زما په قوم کې څه عیب نشته غیر ان سیوفهم خو دومره عیب شته چې د دوی توري چې دي نو هغې کې څه دی بهن فلولن په هغې کې کنډموالي دي کنډموالي او دا ولې دي وایي دا ځکه دي چې فوجونه پې والي دي اوس دا عیب نه دی قرا دغه ته وی په توره وهل ثم رده علی بیا عبد الملک واپس کړه دا توره ماته ما راوړله قال هشام هشام وی چې کور تم راوړه نو یو دا دغه کو چې زه دا والم بل وی دا توره ظالم نو موږ سره خپلو کې وارثان را جمع شو او قیمت هم ولګو چې هلکه د دې تورې قیمت څومره دی چې قیمت هم ولګو بیا یو کس واغشته فاقمناه نو من قیمت ولګو داغه فاقمناه من قیمت داغه ولګو بیننا پم پمن زمون کې ثلاثه الاف درې زره چې د دې قیمت درې زره دی چې څوک یې واخذه بعضنا او واغشت دی تور لا بعضنا بعض زمون غالبا دا د عروه زوی دی د عروه یو زوی دی هشام او بل لغه دی عثمان نو دا غ د عروه زوی چې کوم عثمان دی دا غاغشت ده خو هشام وای و زما دا دغه وای چې کاش چې دا ما غشتې وي ولا ودیت تو زار زوکم انی كنت اخذته چې ما دا غشتې وي حدثنا ثروت عن علي عن هشام عن ابيه حضرت هشام د خپل پلار اورونه روایت کوي کان سیف الزبیر و یو تور د حضرت زبیر محلن چې هغې ته هغه ښایسته کړی شوې وه بفزتن په سپینو دا موټی هم د سپینو او دا سټی نه ده دا د تیره طرف دا بل مقابله په دې ځای باندې سپینو محلن چې هغه ښایسته کړی شوې وه بفزتن په سپینو قال هشام هشام وی وکان سیف عروه او و توره د عروه محلن ښایسته کړی شوې بفزتن په سپینو حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابيه حضرت هشام د خپل پلار اورونه روایت کوي ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا اصحاب د پیغمبر علی السلام د اوس ګوره غزوه یرموک دی ښا تاسو وی پین لسم کال د هجرت ته زمانه د خلافت د عمر ده او دا رنګ د اسلام او د عیسایانو د روم سره جنگ دی چې جنگ دی اوس دا جنگ لږ قلار شوی دی دا خلک رالل زبیر ته وی چې حضرت عمله ولې نه کې تا عمله وکړه چې مونږ هم د سره وکړو قالو د ملګرو وویل زبیر حضرت زبیر ته یوم الیرموک پر ورځ د غزوې یرموکو سوته وی سیب عمله نه کې الا تشد آیا ته حمله نه کې فنشد معک چې مونږ حمله وکړو تا سره ته حمله وکړه چې مونږ هم د سره حمله وکړو فقال زبیر وته وی زبا وکم خو تاسو به تورونه کې ما به په ورواچوي تاسو برستو شي او ما غسو شو فقال نو دغه وی زبیر چې انی شددتو انی زچیم ان شددتو کما حمله وکړه نو کذبتم تاسو به خلاف وکي تاسو به د وادي خلاف وکي بیا به عمل نه کوي پوه نه شوې ان شددتو کما حمله وکړه نو کذبتم تاسو به خلاف کوي فقالوا هغوی وی توبه توبه لا نفعلو موږ دا کار نه کوو وی خچه نه کوي تکړه شي فحمل علیهم حضرت زبیر حمله وکړه په دې خلکو نو چې داسې حمله پې وکړه پس باندې سورو نو چې پې ورننوت دا صفونه وله وشلول چې ویشلول داسې ته هغه پلو ووت نو چې بیا په هغه طرف نه راته دقه وخت کې بدنصیبه د وجې د کافرو د ده د اسو واګو ته لاس واچو دا واګي نه دي او ویني و چې ویني و په دقه ځای کې دغه په توره باندې وو خ حتی تر دې پورې شق صفوفهم چې دا اوشلول صفونه داغوي او فجاوزهم او تیر شو بیا خو وم لیکن یو ملګری مو سره حمله ونه کړه وما معه او نو د سره احدونه هیڅ یو کس بیا په واپس شو ثم رجع او بینهما ضربتون په منځ کې یو ګزارو ضربها چې دا والی شوی یوم بدرن پر ورځ د بدر دلته بل شان راغلل په غزوه یرموک کې حضرت زبیر چې دی د کافرو دوه ګزارو وو څنګه دوه چې په منځ کې یو زوړ ګزارو او هغه زوړ ګزار چې دی په بدر کې وو اې دقه منس کې دا یو زوړ گزارو د بدر او یوې دې پلو او یوې دې پلو وو په یرموک کې دوه گزاره په تور او لګید او په دا منس کې چې یو زوړ چاپه و ریاض او دې نه سمالم شو وای کنه چې یرموک کې دې سو گزار لګېدل دي دو گزار او په بدر کې یو گزار او وختي تاسو سوې وختي ته یاد دی په بدر کې دو گزارو او په دغه کې یرموک کې یو گزار دی وی کچاره تاسو سند ته ګوره کنه سند ته نو په اعتبار د سند سره هغه مخکنی حدیث کوي دی لیکن استاد به وی چې نه اصل کې دی داو چې په بدر کې دوه گزاره لګېدلې دي او په دغه کې هم دوه ګزاره لګېدلې دی یرموک کې خو په بدر کې یو ګزار د تورې دی او یو ګزار د نیزې دی او په یرموک کې هم دوه ګزاره لګېدلې دی یو د تورې دی او بل دغه دی نو چې څوک و یو دی نو هغه مطلب دا دی یو د تورې او څوک چې دوه وي نو هغه د تورې او د نیزې دواړو وي لیکن دلته دا نه جوړیږي بیا لانچه ده چې منس کې گزارو دی وبو کې او یو پله موالی شو او بل پله موالی شو د دې وجه نه دا روایت صحیح دی خا قال اوروا اوروا وی دا دومره غټه کند و چې بیا دی جوړ شوی و كنت ادخل اصابعي ما بدن نکول خپل ګوتې فی تلک الضربات په دغه گزارونو کې دغه د گزارونو چې کمی چاپی وي او العب ما به لوبې کولې وانا صغیر زه وړوکی وم قال عروه عروه وی وکان معه او زما د پلار حضرت زبیر سره عبد الله ابن زبیر زما رور عبد الله ابن زبیر یوم ازن په دغه ورځ کې وهو ابن عشر سنین او دی چې دی زوی د لسو کالو د لسو کالو په دغه غزوه یرموک نه دی په دې کې چې دی د زبیر سره عبد الله بن زبیر هم تلو او دی د لسو کالو اصل کې دی د لسو نو د دولسو او اکثر خلک چې د عرب شمار کوي کنه نو دا کسرونه پکې نه استعمالي په دا دولس کالو کې ریاض عبد الله ابن زبیر ته خلک اریان دي خلک بهادری بیا اندازې بادر په دا لسو کالو کې هغه د اسونو د ازغلول نه او په اسونو باندې د اسوریدل دا د مکمل ټریننګ کړو ټریننګ نو چې کله زبیر صاحب لاړ دغه ته د جنگ ته او دا زوی وسره دی نو دی په دا زوی یریده چې دا خو لیونی دی او زه به جنګ کوم او دی به پاس سور شي او چې پاس باندې سور شي دا خو په مکو نه دی نو دی به هم جنګیږي نو مړ به شي که دغه دونه خو زور شته نه نو څه چلی وکړو فحمله زبیر چې دی دی سور کو علا فرسن په اس چې بچیا په دې اس سور شه چې که څه خطره مطره وه نو ځان لرې کوه ووکل به او مقرر کو په دې عبدالله باندې رجلا یو سړی حضرت زبیر یو سړی به مقرر کړ چې ګوره دی عبد الله خیال ساته دا لیونی غوندې دی اسنه چې دی ور ټوب کی او میدان ته ورنش کله چې جنگ شروع شو د شروع سره الله غوی ته شکست ورک چې شکست ورک حضرت زبیر په جنگ کې مشغول و د د تاریخ کې راځي په دقه وخت کې هغه کم د سره چې سړی هغه هم دغه کوي مړه خپل کار کوه او شروع شو په هغه کافرو باندې چې لګېدلي وو خو لاساګانې ته نه وې وتلې بس دی به ورته او یو یو به قتلو څه ډېر زیات خلک یې قتل کړو ښه څنګه شو حدثني عبد الله بن محمد سمع رفع بن عبادة قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة قال حضرت قتادة وي تابعي دي ذکر لنا انس بن مالک ذکر وکړو مونږ ته حضرت انس صاحب حدیث راته بیانوي خو انس صاحب خو په بدر کې ونه نو دی نقل کوي عن ابي طلحه د حضرت ابو طلحه نه ان ان نبی الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا پیغمبر علیه السلام امر یوم بدر امر یو کو پروس د غزوه بدر چې د بدر غزا وشو د بدر نو پیغمبر سم وی دا سرداران نه دي چې دا کم قتل شوی دي دا راواله او په دې کوی کې واچوي امر یو کو به 24 رجلا فسلیرشتو کسانو چې دا غسلیرش کسان چې کم سرداران د قریشو دي دا راواله او په دې دغه کې ورواچوي دې کوی کې من سنادید قریش د سردارانو د قریشونه تاسو ویلیو پاغې کې یو امیه خدا امیه لګ داسې لري نو دا ټول ورځ په نور لګېدلې او لګېدلې او چې صحابه او مجاهد ورلل داغه بدن روز شوی و خو چې لاس به ورواچو لاس به په ګوتو ورغی او که خیر نه به رونی و خپه به په ګوتو ورلله بس دی هملته پې داسې کاڼي ماڼي ور واچول او خاور یې هغه ځای کې پټ کړو دقسې دا نور چې دي څوک بیا یو کندې ته وغورځول څوک بیا بل کندې ته وغورځول خو دا سلیری سرداران راواغشتل دغه کوی کې هغه چوس کم کوی دی پورې غاړه ناغې کې دا سلیری سرداران ورزیدلی دي فقذفو نو دوی وغورځول شو فی طویین په یو کوی کې من اتواء بدرین دغه کویانو د بدر نه په بدر کې ډیر کویان دي خو په هغې کې یو کوی په هغې کې ورواچول شو طویی هغه کوی ته وایي چې په کانو باندې د هغې غاړه جوړه شوي وي ښه دا ټکې یاد ساتئ او څنګه او خبیث چې هغه ناولې کوي ما وی که الله مو قدر کړه چې اوس ورشه اوس هم دې د اسخا وګمځي خبیثن چې هغه څه دې ګندو او مخبثن او د هغه ملګري هم ګندو چې هغه څوک پکې وکانا اذا ظهر د رسول الله دا طریقه وا اذا ظهر على قوم چې کله به دی غالب شو په یو قوم کله به چې رسول الله یو قوم ته شکست په میدان د جنگ کې ورکو نو زر به نه راته اقام بالعرصه هغه به اوسېده په دغه میدان کې سلاس لیالین درې شپې د دې لپاره هغې کې ډېرې فایدې وي په جنګ کې ګورې خلک ډېر ستړي او په ستړې کې چې مزل کې بیا سړی خرابېږي نو درې شپې بیا دلته تېرې کړې چې صحابه دغه شي دمه شي ساروي ماروي ماړه شي بل د علاقې په کافرو باندې روب راشي فلما کان ببدر کله چې رسول الله په بدر الیوم الثالث درې مرز کته په واچول شو ثم مشا بیا رسول الله روان شو د میدان جنگ ته ور روان شو واتبعه واتبعه او داغه پسې روان شو اصحابه ملګری داغه رسول الله مخکې د صحابه پسې دي وقالو او صحابه بوي چې ما نورا ينطلقو زمون ګمان نو چې رسول الله روان دی الا لبعض حاجته مگر د پاره د بعض حاجت زما خیال دی د رسول الله سره ډیر ضرورت دی ځکه روان دی حتی تر دې پورې راته راته هغه کوی چې هغه کافرانې پکې ورچولي و هغې ته راغی قام علی شفت الرکیه هغه ودرېده په هغه غاړه د کوی هغه کم کوینو چې دا سلیریش سرداران ورچولیو دا یاد ساتي ښه سلیریش ورچولیو سرداران په دې ودرېدو رکی هغه کوی ته وای چې دا غي غاړه جوړه ني خیال دی کم کوی چې دا غي غاړه جوړه ني هغه ته رکی وای لیکن تاسو به دا وای چې وختي خو توی راغی کنه توی هغه کوی ته وی چې داغه غاړه جوړی پکانو رکی هغه کوی ته وی چې داغه غاړه جوړنی ستاسو حشوی سم مشکل نشته دا خو په خوا ساده کانی وو کنه خاورې مور کې به دا کانی لګولی سیمټ خونو مخکې دا د غو کانی غاړه د کانو نه جوړه و خو رښتیا وایي چې دا سلویخ بلاګانې راخکل او ورچولې نو دا غاړه به روانېده نه د دې وجې نه مخکې غاړه جوړه وه چې بیا دوی ورواچول او پیغمبر علیه السلام په درې مرز ورته راغی نو بیا دا توینو بیا دا رکیو په غاړه د کوی فجعل يناديهم رسول الله شروع شو او دوی ته आवाजونه کول بی اسمائهم پنامو داغي یا فلان زوی د پلان یا پلان زوی د پلانی و اسماء ابائهم او پنامو د پلارانو داغي د سړی نه به واغشتا د پلار نه به واغشتا یا فلان ابن فلان لکه یا با جهل ابن هشام یا عتبه ابن ربیعه یا شیب ابن ربیعه یا ولید ابن عتبه داسی و یا فلان ابن فلان څنګه چلې په دې به خوشاله نه وي چې تاسو کلمه ویلې وي او د الله او د رسول هم تابعداري کړې وي ایا سرکم ایا خوشحالي تاسو لا انکم اطعتم الله چې تاسو تابعداري کړې وي د الله ورسوله د الله د رسول فإنا قد وجدنا یقینا منګه اوموند ما وعدنا ربنا هغه چې وعده زمونږ سره کړې و رب حقا حق الله مونږ سره د نصرت وعده کړې وه په سترګو ما هغه د ولیده چې الله زمونږ نصرت وکړو الله تاسو سره د شکست وعده کړې وه فهل وجدتم ما آیا تاسو موند هغه وعده ربکم چې وعده کړې وه تاسو سره رب ستاسو حقا حق اوس دا خبرې کوي د دې کوی والا ته نو عمر سه پکې راغی فقال عمر نو عمر وی یا رسول الله اے دا الله رسوله ما تکلمو دا ته څه خبرې کې ما استفهامیه دی ما تکلمو ته څه خبرې کې من اجساد د بدنونو سره لا ارواح لها چې دا غي ساګانی نشته مړه دي هغوی خو خبرې اوري نه فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی والذي نفس محمد صلی الله علیه وسلم زما د قسمی په هغه الله چې نفس د حضرت محمد چې دی بيدیه په لاس داغه کې دی ما انتم باسمع نه تاسو ډیر اوریدونکي لما د هغه اقولو چې زه ویم دوی ته منهم د دوی نه څنګه چې دوی زما خبر اوري د دې نه زیاته تاسو زما خبره نه اورئ یاده خیال لري دلته یو ټکی باندې ځان پوي کې نو بیا برستو مسله اسانه شي یو د دې معنی د حقیقي یو معنی د مجازي خپل معنی دا ده چې زه دوی ته کمی خبرې کومه نو دا خبرې چې دی دوی داسې اوري چې ستاسو نه زیات یې اوري ټیک ده که نه ګورئ ما انتم باسمع نه تاسو ډیر اوریدونکي لما د هغې اقول منهم مطلب دا شو چې زما دا خبرې دوی اوري حقیقتا دا بلغه شو ما وی رستو به یو خبره راشي ځنې خلک وایي دا حقیقت نه دی مجاز دی اوریدو سره سره راځي علم اوریدل سبب د سی د علم نو ځنې خلک وایي د دې همانه حقیقي مراد نه د مجازي مراد ده مطلب دا شو چې دوی چې نن کم معلومات حاصل لی پسترګو د ارس ویني دونه تاسو ته معلومات هغه حاصل نه دی ما انتم نه تاسو به اسمع اوریدون کی یعنی تاسو ته معلومات نشته لما د هغه اقولو چې زه ویم منهم د دوی نه دوی ته چې څونه معلومات وسرالل دون تاسو نشته دی الک څنګه دوی خبره ووري دی قال قتاده قتاده وی احیاهم الله الله دوی را ژوندې کړل حتی تر دې پورې اسمعهم چې الله وورو دوی ته قوله خبره د رسول الله الکه دا رسول الله دا خبره دوی ته کوله او الله و الله وته ووروله ولی توبیخن د پاره د رټنی توبیخ دغه ته ویل کچاله پیغور ورکه ورټی توبیخن د پاره د رټنی حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن الطاء عن ابن عباس خ عبد الله ابن عباس وی ترجمه کوي الذين بدلوا نعمت الله دا کافران هغه خلق دي بدلو نعمت الله چې دوی بدل ک نعمت د الله کفرن په کفر عبد الله ابن عباس ابن خلق تپوس کوي د الله نعمت سو چې دوی د الله د نعمت شکر ادا نه ک بلکې د الله د نعمت ناشکری وکړه نو قال عبد الله ابن عباس وتوي چې هغه د الله پیغمبر وکنه د الله دین د الله پیغمبر یو لوی نعمتو چې الله په دوی کې دغه راولېږو په کار خدا و چې د دې لوی نعمت دوی شکر ادا کړی وي دوی شکر ادا نه کنه شکرې وکړه قال عبد الله ابن عباس وتوي دا الذين بدلوا سوق دي هم والله كفار قريش دقه چې دی په خدای قسم چې دا د قریشو کافران دي قال عمر عمر بوي وهم قریش دا قریش دي دلته مراد د عمر دا دغه امر قال امر دلته مراد د امر نه هغه دغه د خپاس هدغه کې تیر شوی نه دی د عطوا شاګرد عمرو بن دینار نو دا عمر ابن دی د عمر ابن دینار وای چې هم قریش دا قریش دی و محمد صلی الله علیه وسلم نعمت الله او محمد صلی الله علیه وسلم هغه د الله نعمت او دی قریش دا غنیمت چې د قدر نه کنه شکر یو کړه وحل قومهم او دی قریش راوست د خپل قوم دار البواری کور د هلاکت ته الکه کور د هلاکت څه شو النار جغه اور دی او دغه اور ته کله راوستل یومه بدرین پرز د غزوه بدر شل د قیمه قیمه شو او الله جهنم ته داخل کړو خان حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو صامت عن هشام عن ابيه قال يرزم بس په خدای لګه وګدا مسله ده هلته دوه مسلې دي